دیمه قیده کې تعریف د قرآن موضوع حکمت د قرآن او د قرآن سورتونه دو قسمه مکی مدني دریمه قیده کې احوال د خلقو مخاطبین د قرآن هغه دو قسمه مخاطبین د قران دو قسمو منون کې او نه منون کې د نه منون کو سلور ډلې سلورمه قاعده کې اقسام د شرک او شرک دو قسمو اعتقادي او فعلی د شرک اعتقادي سلور قسمونه د شرک فعلی دو قسمونو تحریمات العباد مقابله کې تحریمات الله نظر العباد مقابله کې نظر الله بیا پنځمه قاعده کې د مشرکین او اقسام بیان شو څلور قسمه مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکه مشرکین بالجن شپږمه قاعده کې د مشرکین او عقاید او دغې دلایل بیان شو و مقیده کې مقاسی سمانیه سلور توی سوابق توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالیوم الاخر سلور لواحق جهاد انفاق تنظیم او آداب اوسو اتمه قاعده کې داوا ذکر کو مثبتات د داوی ذکر کو داوا او مثبتات د داوی داوا د سورته هغه شی دی چې داغي د اثبات د پاره صورت کې دلیل ذکر کی داوا د صورت هغه شی توي چې داغي د اثبات د پاره په صورت کې دلیل ذکر کی داغي د نمن کو د پاره تخویب او زجر ذکر کی او دا غي د منونکو د پاره بشارت ذکر کی داود سورته هغه شی توي چې دا غي د اثبات د پاره صورت کې درې ذکر کی دا غي د نمنونکو د پاره صورت کې تخویب او زجر ذکر کی او د منونکو د پاره په صورت کې بشارت ذکر کی د دایي مثال داسې دی لکه په علومو کې د موضوع مثال موضوع د علم هغه ته وایي چې پاره علم کې باس کې دي شي دغه د عوارض ذاتیونه لکه د علم نحوی موضوع سره کلمه او کلام دی نو په نحو کې د کلمې او د کلام احوال بیانېږي مورب او مبنی او اسم او فعل او حرف د دې قسمنا او د احوال بیانې دغه شانته قران پاک کې د داوی مثال نه داو چې په جن راشي نبیا با د صورت لګول اسانی لکه روسو مونږه دا غي نشان دی کو بیا ډیر ایتونه داسي چې هغه داوی د صورت سره لګي کداونه پیجندل نه بیا سره د آیات مقصد نه پوي د دای مثال داسې دی لکه دو فصل لپاره تخم فصل لپاره تخم دا فصل ټول د تخم نه راټو کی که تخم نه نه فصل بنو که داونه نه دلایل او تخفیف او بشارت دا بیا صورت کې نو دا په داو باندې مرتب دي او مخکې موږ دا غو ذات کړو چې دا داوا دا په صورت کې کله کله متعددي لکه سوره بقره کې موږ وضاحت کوو صورت کې سلور داوی دي یو داوا توحید دا دیمه د رسالت دا دریمه داوا د جهاد دا سلورمه داوا سره د انفاق دا او کله کله یو یو شی صورت کې داوی دا غیب مو نشان دی کو د داوی د پاره په صورت کې دلایل ذکر کی دلایل دا درې قسمه دلایل دي بلکې څلور قسمه یو عقلی عقلی بیا دوه قسمه دي عقلی محض او عقلی مسکت للخصم دلیل عقلی کم یو ته وای دلیل عقلی هغه ته وایي چې دا غي مقدمات د خصم په نسبانه مسلمي کمی خبره چې په دلیل کې ذکر شي دا خصم مني دا دلیل عقلی بیا دو قسمه ده یو دلیل عقلی محض دلیل عقلی محض او دیمو دلیل عقلی اعترافی اعتراف په دوه قسمه ده دلیل عقلی اعترافی هغه ته چې قسم پاره کې په لوازم د مدعا باندې اعتراف کوي قسم په لوازم د مدعا باندې سکه اعتراف کوي که صراحتن اعتراف کوي ناغه ته دلیل اعترافي صریحي وایي او کو صراحتن نه کې ناغه ته دلیل اعترافي الزامی مسکت دل خصم وي دلیل اعترافي الزامی مسکت دل خصم چاغي کې هغه اقرار په خپل باندې نه کوي خو پړلې مني دا تسلیم کوي چې آو دا کارونه الله کړلی بل څه جواب نه نو دلیل عقلی درې قسم شو عقلی محض عقلی ترافی عقلی مسکت للخصم عقلی الزامی مسکت للخصم دلیل عقلی محض دا په خپل کور کې پنځه قسمه ده انفوسی خپل ځان ته وګوره سماوی بر اسمان ته وګوره ارزوی سفلی ورته وي ارزو ورته وي لاندې زمکه ته وګوره جوی د اسمان زمکی مینس کې وګوره افاقی خو شاتو وګوره طرف ته وګوره سوره بقره کې وګورئ یو اشتم آیات کې دا دلیل عقلی اعترافی پنځه قسمونه ذکر کړي سوره بقره یا ایو الناس عبدوا ربکم اے خلکو بندگیو کې د خپل رب الذي خلقكم دا دلیل انفوسی شو الذي خلقكم والذین من قبلکم دلیل په بندګۍ دا ده تاسو پیدا کړی تاسو مشران پیدا کړلی دلیل انفوسی خپل ځان ته وګورئ پیدا کړی الله نو بندگی د الله وکړي دا دلیل انفوسی شو دلیل علوی او دلیل سماوی ورپسې وانزل من السماء ماء ورید برینو بو بر اسمان تو ګورئ الذي جعل لكم الارض فراشا دا دویم دې ته وی دلی سفلی ارزو ورته وی سفلی ورته وی الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات دې زمکه دلا فرش ګرځو الله زمکه تو ګورا دې دلا فرش کړلا دا غزاد بندگی وکي نه مټا کده نه پس دا او دریم دل سمائی و سما بنا او ګرځول د اسمان چت بر اسمان تو ګورا او سلورم دلیل جوی منس کې وګوره وانزل من السماء ماء ورید برنوبو د اسمان زمکی منس کې اوبو ته وګوره دا در الله پیدا کړلی سلور شو انفوسی ارزوی سماوی جوی دلیل عقلی محض دویم قسمه دلیل عقلی اعترافی دی دلیل عقلی اعترافی هغه دلیل دی چې پای کې خصم اقرار کوي په لوازم د مدعا باندې خدای اقرار د خصم یا صراحتن دی په خلی اقرار کوي او یا سکوتن دی ناول ته دلیل عقلی اعترافي وي او دویم ته دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم وي دلیل عقلی اعترافي چې خصم په خلمانه اقرار کړي په لوازم د مدا لکه سورته یونس کې وګورئ یو درشتم نمبر آیات کې فسيقولون الله نو بو الله وګور اقرار یو کو فسيقولون الله زردا چوبوي دا ټول کارونه الله کوي دغه شانتي سورې عنکبوت کې وګورئ یو شپه ته کې سورې عنکبوت یو شپه ته اقرار وکړو چې دا باران نورولو علی الله دی او زمکا شین کولو علی الله دی اقرار وکړو دغه شان سورې مومنون کې وګورئ سلورتیا نمبر آیات کې مومنون سلورتیا قل لمن الارض ومن فيها تپوسو کا د چا اختیار کې ازمکه هغه چې دي کې دي سيقولون لله پوړه کې منی خو په خلنه وای دا یو ګورئ سوره انعام کې سوره انعام دولسم آیات کې سوره انعام دولسم آیات قل لمن ما فی السماوات والارض تپوسو کا د چا اختیار کی دی هغه چې بر وخت دی پور د چا اختیار کی لاندې چا اختیار کی نو خصم څه شو غل شو اقرار کئ خو سکوتن صراحتن نه کئ نو قل لله نو د الله اختیار کی دی دا دلیل عقلی و د دلیل عقلی درې قسمونه دلیل عقلی محض دا غي پنځه قسمونه دلیل عقلی اعترافي چې خصم په لوازمو د مدعا باندې اقرار وکي صراحتا دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم چې خصم صراحتا اقرار نه کوي سکوتن کوي دویم قسم دلیل او دلیل نقلی دلیل نقلی په خپل کور کې دا و قسمه ده دلیل نقلی خپل کور کې بیا و قسمه ده یو ده دلیل نقلی من الانبیاء دویم دې دلیل نقلی من الملائکه دریم دې دلیل نقلی من العباد الصالحین او سلورم دې دلیل نقلی من الجن پنځم دې دلیل نقلی من الكتب السابقه پنځم دې دلیل نقلی شپږم من الطيور د مارغانو دلیل پیش کړي اوم دې من الوحوش دا و قسمه تفصیلی دا ده دلیل نقلی اول قسم من الانبیاء دا په دوه قسمه ده اجماعي انفرادي د ټولو انبیانو نقل کړي او بیا د یو یو پیغمبر نه نقل کړي دا بیا په دوه قسمه ده قولی او حالی د ټولو انبیا یا د یو پیغمبر حال نقل کی د ټولو انبیا یا د یو پیغمبر قول نقل کی دلیل نقلی من الانبیاء یو اجماعی شو اجماعی ته چې ټولو پیغمبرانو نقل کی او یو انفرادي شو انفرادي هغه ته چې دی یو پیغمبر نه نقل کړي عیسی علی السلام دا سیلو نوح علی السلام دا سیلو پلان کی پیغمبر دا ویلو پلان کی دې ته دلیل نقلی انفرادي وای دا بیا په دوه قسمه ده یو حالی او بل قولی حالی دا چې ټول انبیاء حال نقل کړي او قولی دا معنی چې ټول انبیاء علیهم السلام وینا نقل کړي دلیل نقلی اجماعی چې ټول پیغمبرانو نه نقل کړي سوره مومنون کې 15 آیات کې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الي انه لا اله الا انا فاعبدون ما یو پیغمبر نه لګلې مگر وحی ورته کړل په دې مسلې مې لګلې عبد الله د بندګي قسمونه الله لو کوي او ډېرې ته شي د بندګي د غیر الله دې ته اجماعي وایي بیا اجماعي حالي د ټولو پیغمبرانو حال نقل کړي سورې انبیاء کې نوی آیات کې د ټولو حال نقل کو ټول را برلم د ټولو حال نقل کړي یا لکه سورته ال عمران کې یو کم اتیا نمبر آیات کې ال عمران یو کم اتیا نمبر کې ذکر کړي ما کان لبشرین ایوتیه الله الكتاب ندی مناسب یو پیغمبر لا چې ورکړې ول الله کتاب الحکم او پوا او نبوت نبوت ثم يقول للناس بیا دی وی خلق ته چې خلق ته وی زدا الله نازولم کون عباد لي شیزما بندگان دا دیو پیغمبر سر لایق نه دي دې ته اجماعي حالی د یو پیغمبر حال دا نه دی چې هغه خلکو ته وایي زما بندگی وکړي او دلیل نقلی اجماعی قولی چې ټول پیغمبرانو قول نقل کړي سوره مائده کې وګوره یو سل نام کې سوره مائده یو سل نام کې یوم یجمع الله رسول پاورز چې ورن بکی الله ټول پیغمبران ويقول ماذا اجبتم الله وتپوس کئ ماذا اجبتم تاسو سي جواب شیو تاسو سمنل شیو څه خبره منل شیو تاسو چا منل وچا نه وا قالو لا علم لنا ټول انبیا وای موږ ته پته نشتا د ټولو قول نقل کو دغه شانتي دلیل انفرادی د یو یو پیغمبر نوم اخلي لکه سوره عرب کې یو کم شپیتا آیات کې د یو یو پیغمبر نوم علی عرب یو کم شپیتو د یو یو نوملی دې صورت کې بیا ور پسې وګورئ عرب 15 پیتنه ویلا دین اخام هودا قال یا قوم عبد الله هود علیہ السلام ملي غلو هغه دا ویلو چې دی الله بندگی وکړي بیا ور پسې وګورئ آیات دریو یا کې اعراب دریو یا ویلا سمود اخام صالحا قال یا قوم عبدوا الله صالح علیہ السلام یو د الله بندگی وکړي دا مسله صالح علیہ السلام کړو خپل قوم ته دغه شان دی یو پیغمبر ورپسې بیا دا حضرت شعیب علی السلام نو مخلی ایا دریاتیا ویلا مدین اخام شعیبا قال یا قوم عبد الله مدین ته ملي غلو یو داغي شعیب علی السلام نو ویلو اے زما قوم د بندگی قسمونو کې الله لا دې ته وایي دلیل نقلی انفرادی د یو یو پیغمبر نقل کړي دلیل نقلی انفرادی ما انبیاء په دې لګلیو دلیل نقلی دا انبیاونه دا کله کله قران ذکر کوي دلائل په داوا باندې چې انبیاء علیهم السلام خلق توحید تر اولیو لکه د نوح علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام واقعي قران نقل کړلی او کله ذکر کئ د پاره تخویب د مکذبینو د مکذبینو تخویب د پاره کنه منئ دا حال وستاسو لکه سورۃ یونس کې دا نوح علی السلام د قوم واقعا نقل کړل د یونس علی السلام د موسی علی السلام د قوم واقعا نقل کړل چې قوم د موسی علی السلام قوم د نوح علی السلام باندې ویلو دغه سحال اے مکذبین استاسو می کنه منئ دریم واقع دو پیغمبر نقل کړي د پاره تشجیع پیغمبر لا تشجیع ور کوي لکه سورې توها کې د موسی عليه السلام واقع به نقل کړي نبی علیہ السلام د پاره تشجیع ذکر کوي کلکشا تکلیفونه برداشت کوا دغه تکلیفونه موسی علیہ السلام برداشت کړیو کله به د پیغمبر نه دلیل نقل کوي د پاره تسلی پیغمبر علیہ السلام له تسلی ور کوي لکه سورته اعراف کې د موسی علی السلام واقعې نقل کړل د پاره تسلی د نبی علی السلام کله به د پیغمبر نه نقل کوي د پاره د نفي د علم الغیب چې انبیا په غیب نه دی پوها لکه سوره کاف کې د موسی او د خضر علیه السلام حال به نقل کی د پاره د نفي د علم الغیب یا سورې نمل کې د موسی علی السلام واقع او د سليمان علی السلام د پاره د نفي علم الغیب کله با دلیل نقلی ذکر کوي د پاره نه په تصرف چې انبیاء علیهم السلام واقدار نه دي لکه سورته سبا کې او سورته سواد کې د انبیاء علیهم السلام عجزی بیانې د پاره نه په تصرف کله با د پیغمبر نه نقل کوي د پاره نه په شرک په دعا چې غیبانه حاجاتو کې الله ته فریاد وکړي لکه ال عمران کې د عیسی علی السلام نه نقل کړي هغه ویلو ان الله ربي وربکم فاعبدون او کله لپاره د نفي د شرکی فعلی لکه مؤمنون کې با د انبیاء علیهم السلام نقل وکي چې انبیاء علیهم السلام حلال خورلی او حرام نه خورلی داو دلیل نقلی من الانبیاء عرفان کې فی اصول قران شپږ او یا او پنځاو یا کې د دې وضاحت کړل دویم قسم دلیل نقلی دی من الملائکه د ملائکو حال الله نقل کړي او یا دا غ ملائکو اقوال الله نقل کوي حال د ملائکو نقل کوي لکه سوره صفات اول کې وصفات صفن فزاجرات زجرن د دې ملائکو حال گواه دی چې تاسو ذمہوار یو دی او کله دغه قول نقل کړي لکه سورته مریم کې سلور شپه آیات کې وما انا تنزل الا بامر ربک جبرئیل السلام وه نه دراوړي سرشه دي نبی علیہ السلام ته پوس کئ ناوی وما انا تنزل الا بامر ربک من را کوجیګو مگر په حکم درپستا منګه د الله په حکم راځو الله حکم نو کړی نو منګه رانلو د ملائکو نه دلیل نقلی کله کله نقل کوي د پاره د نه پیش شرک په عبادت د پاره د نه پیش شرک په عبادت لکه سوره صافات کې الته نقل کړی د پاره د نه پیش شریف عبادت یو سل 15 پته کې سوره صافاتو یو سل 15 پته د ملائکو نه دلیل نقل کړي د پاره د نه په شرک په عبادت صفات یو سل 15 پیدو کله دلیل نقلی بیانې د ملائکو نه د پاره نه په شرک پیلم لکه بقره کې دو درشتم یاد کې قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا ملائکو وی لا علم لنا نشتا زمون سره پوا مگر هغه چې راکړ د تا مونږ ته ملائک په غیب نه دی پوهه کله د ملائکو نه نقل کړي د پاره نه به شرک په تصرف چې وګوره انبياله ملائکو هغه واقدار نه دي لکه سوره مریم کې سوره مریم او سلور شپه ته کې وما انا تنزل الا بامر ربک جبرئیل السلام وې زمون خپل اختیار نشتا نرا کوزي مگر په حکم درپستا من د الله په حکم راځو لکه وګورئ سوره یاسینو د حبیب النجار نه چې صاحب یاسین ورته وایي داغه نه نقل کړي دویشتم آیات کې وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون سری ما زرا چې بندگی ونه کوم دا غزاد چې زه پیدا کړم او دې الله تبا پښین دلیل نقلی کله د یو نیک بندنه نقل کوي لکه یاسین کې او کله د ډیرو نقل کوي دلیل نقلی د ډیرو نقل کوي لکه د ډیرو نقل کئ لکه اصحاب الکاف شو سورہ کاف سوال سم یاد کی اس قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض کله چې هو درې دل اغنیکان چغه کړه رب زمنګ رب د اسمان نظم کو دې لن دعا من دون اعلان لقد قلنا اذن شتتوا بل کار ساز نه را بولو نقل ډیر نه کانو حال نقل کی کله نقل کوي دیونه او کله نقل کوي ډیرونه یاد کا کلمې چواړه او ستا طرف ته یو ډله د پیریانو چې اورېدي قران وګوره پیریان قران ته وګوري کله چې پیریانو قران واوریدو یو بل ته تاسو خاموشي قران بیانې ګوره پیریان یو بل غلی کوي د دې زماني مسلمان دانه کې چې قران بیانېږي زغلې شم چې زیوارم چې الله دې کې سره لګلې یا ورته راغون شکین ورته چې الله په خپل کتاب کې موږ ته سره لګلې دا د پیریان نه لاندې دي ځکه خو پیریان یې رہی نخري بيخي او سره کوي او ته معلوم دي چې دا زمون نه لاندې دي پرشو قران بیان د قران پرشو واوریدل خپل قومونو تیرون کی قالو یا قومنا انا سمینا کتابا ای زمون قوما اوریدل موږ یو کتاب چې لګل شوی پس د موسی علی السلام نه مصدقا لما بین یدی یادی الحق لار خی په طرف د حق او لار خی نی غلارتا یا قومنا جیب دای الله ای زمون قومه اومنه د بلون کی د الله ایمان وروړي په دو بخنه وو کی تاسو د ګناونو او بچ به کی تاسو د عذاب دردناک نه وګوره دا پیرانو بته پیران نه لاندې تم راشه قران ته کینا اولاد شخپل کلی کی بیانو کا وېدا مولا چې مسله کې دا حق مسله ده دا قران چې تاسو بیانېږي دا حق ته دا ومنه کوم نه مانو عذاب باندې به گرفتار شئ اکمو مانو نو دنیا او د اخرت خیرونه بواله دا قران ته د خونه خي چې وګوره پیریان چې کله قران بیانېږي نه غور ته خاموش کیږي او کینی ورته راوندېږي ورته نه ته قران بیانېږي او ته تر غونډ شوي کې ورته ناسي واځي نه ورېدو دعوت ورنه کو خلکو لا چې نور ورته غونډ کې او بیا دا قران دی په سوچ سمجھ باندې وانه غسو چې خپل کلی ته خپل علاقې لوي او نور یې دلیل نقلی من الجنات وګوره پیریان قران اوري پیریان د قران اشاعت کوي پیریان دای طرف ته دعوت ور کوي نو تم داسې وکړه قران بیانېږي نه په خپل علوم وخورګا قران بیانېږي نور علوم تیار کا داو تو چلوا قران بیانېږي دا قران واخلا د دې هغه مطلب واخلا دا په نور علاقو کې خور کا خپل جماعت کې خور کا خپل کلی کې خور کا دا تا ته قران خو نه خې دې توي دلیل نقلی من الجنات پیریان دا کار کوي نو تمو کا او پنځم قسمه دلیل نقلی دی من الكتب السابقه د مخکینو کتابونو نه لکه سوره بنی اسرائیل کې وګورئ دوی میات کې ولقد اتینا موسی الكتاب مسله په کې دا وا منسه به زمانه زموار وګوره د موسی علی السلام په کتاب کې دا مسله وا چې بل زموار نشتا نو قران کې هم دا مسله ده فتخذ وکیلا ولې دا نه منئ دا قران چې کوم مسله کې دا خو ناشنا نه ده دا خو مخکینو کتابونو کې مو شپغم دلیل نقلی ذکر کوي منل طیور مارغانو دا مسله کړل سورې نمل کې وګورئ دویشتم آیات کې سورې نمل دویشتم آیات وګوره مولا چرګک هغه سليمان عليه السلام ته وی زپای خبر شیم چې ته به نه خبر د مولا چرګک دا خېدا وا چې سليمان عليه السلام په پټونه نه پوا نو ته د مولا چرګک نه لاندې شې چې ساده عقیده پیر می په حال کوي او زما پټ ورته معلوم دي دلبار لبروانی سر وی حقیقت نیولې ټیټ وی پیر سی مینی ته د مولا چرګک نه لاندې شوې هغه سليمان عليه السلام ته وی احد تو بما لم تهد بي خبر شې ما پاغه چې ته پني خبر او سليمان مولا چرګک په شرک باندې خفه دی وړو کې مرغې ده او ستانه بسونه مولا چرګک کان رغي ستانه بسونه د مولا چرګک مقدار مرغې جوړي هغه په شرک باندې خفه دی او ته په شرک خفه نه د د په محله کې شرکیږي په کلی کې شرکیږي اړو طبیعت خراب نه دی وینام نه کې چې دا شرک ته او مکوئ ته مولا چرګک نه لاندې شوی او وم قسمه دلیل نقلی من الوحوش د وحوشنا سورې نمل کې اتلسم آیات کې وګورئ د میګونا دلیل ذکر کړئ لا اهدمنکم سليمان او دین چقی تاسو سليمان او لخر داغه او هم لا شرون او دیوبن پویږي میګي په دې باندې پوه دي چې سليمان عليه السلام په غیب نه دی پوه لخر په غیب نه دی پوه قصدن خو تاسو نه چقی خو پته ورته نه چې زمنګ د خپل لاندې میګي نو بچکیږي لار وتو کې سر دن نشي داو دلیل نقلی من الوحوش دریم قسم دلیل دی دلیل وحی دلیل وحی هم دو قسم دی دلیل وحی عام ټول پیغمبران ته وحی کړل او دلیل وحی خاص یو یو پیغمبر ته ویلی دلیل وحی عام لکه سوره انبیاء کې 25 آیات کې وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه وای میکړه د اریو پیغمبر ته الله په دې مسله وی کړل چې دیو الله بندګي وکړي او کله وه خاص ذکر کړي یو یو پیغمبر ته وه کړل لکه سوره کاف کې وګورئ یو سل لسم کې نبی علیہ السلام وی انما انا بشر مثلکم یوها الیا انما الہکم الہ واحد یقینا زو ساو شانتی بندیم او وه شی د ماتا وه دې شی دا جانما الہکم الہ واحد چې حاجت روا ساسو حاجت روا دی یو ما تعالی وه کړلا دته لکی دلی وه خاص سلورم قسم اثبات د مدعا په حل باندې هم کوي اثبات د مدعا په حل باندې هم کوي قسم خوري په مسله باندې حلف دا پنځه قسمه ده العرفان په اصول قران 80 صفحه کې تفصیل کړل د اثبات د داوی د پاره قسم ذکر کی لک عرب وای فإن الحق مقطعه ثلاث فإن الحق مقطعه ثلاث يمين او لقاء او جلاء يمين او لقاء او جلاء حق په درو شزونو ښکار کیږي یا قسم خورا تا ته پتول کې سړی پاکه دی او لقا یا دا غشي سره ملاقات وک بسرګي وینا تا ته پتول چې او دا کار شي او جلاون یا وضاحت ته چا درته وضاحت کو چې او د سیس واقع شي دا ښکار شو تا دا شانتی بل سالک وای حلبت ولم اترك لنفسي قريبه حلبت ولم اترك لنفسي قريبه وليس وراء الله للمرء مطلب قسم یو خوړو چې ستا شک پاتې نشي ولې سورا الله للمرء مطلبو دا الله نه سیوا د سړي مقصد نه نو په الله مې د قسم زکو خوړو چې بل څوک مقصود نه زمونږه چې ستا یقین پیدا شي چې او دې رښتیا وي حلف یو په دې معنی سره ده چې مقسم به په خپل ځان باندې عالم وګڼي پچا چې قسم خوري دا د عقیده چې زما د حال نه خبر ده کزه درو غوېما نو مال به ټکر راکی ما به اونسی لکه مونږ چې معاشره کې کم قسم خورو دا دې قبیله نه ده دا قسم به د الله په نوم خوري د بل چا په نوم نه خوري لکه خلک وای دی ولسمه ځوان دی ما وای پیر بابا دی ما وای اوري او څوک په ګلاسونو ور کوي وې د لوی ځوان قول راکا خبره کوي وې د لوی ځوان قول راکا دا یو قسم دی په عرب کې مطلب دا چې دا خبرې شاکو مکانې لوی ځوان په ما حاضر دی که په دې کې مې دروغ وي نو لوی ځوان نیمال ټکر راکی د لوی ځوان قول راکا دام قسم دی ځکه دارو مدار د ایمانو په اور باندې چې په اور کې او شی تاکید د پاره ذکر کې قسم دی نو دا په غیر الله من شرک دی نبی علیہ السلام فرمان دی من حلف بغیر الله فقد اشرکا چا چې په بل چا قسم خون دا مشرک شو پتو نبی علیہ السلام ذکر کړل نو دیو جنا په غیر الله باندې به قسم نه خوري دا ونو چې لوی ځوان گواده دا ونو چې پیر بابا دی ما وਹੀ پلان کې دی ما وਹੀ دا به دیو الله په نوم باندې خوري په دروغه به نه خوري یو دویم قسم قسم په دې معنی سره ده چې د مقسم به د پاره لعمرک الله دې ستا په عمر کې خیر او برکت واچي لامرو کا الله دې رحم کی پتا چې دیو په خپل مسته کې سرګردان دي لامرو کدان چې قسم می دي ستا په عمر باندې دلته قسم د پاره سي د رحمت ته لامرو کا الله دې پتا رحم کی او لکه لامرو کا الله دې پتا رحم کی یا الله شاهد دی یا دا معنا شاهد دی عمر ستان ستا عمر گوا دی ستا عمر په دې گوي کې چې تا دیو ته ټوله موده مسله کړل او یا ستا په عمر دی الله رحمتو کی پتا دی الله رحمتو کی دا معنا دریم قسم قسم دی د پاره د بدوایی مقسم بی د پاره بدوایی غواړي لکه د حسان بن ثابت شعر دی هغه وایي سکلت بنیتیم الم تروها پلونو باندې بور شمسمانه زمالونه دې مړی شي سوکل تو بنیتی زدی په خپلونو باندې بور شم یعنی داغه په مرد خپاو پریشان شم الم تروها کتا سون لیدل زما سنا توسیر النقاش پورته کوي گرد غبار علا طرفی کدای په دوانو غوندو د کدا باندې کدا مکه ته ولار ګشوا کدا یو غونډې وا پاغه مکه ته لار تلوا یعنی زبر د کدا په غونډې کو زیګما او مکه او فتح کوما او کما دا ونکړه نه زما په دوان لونو باندې زبور شم معنا خپد شم پریشان دي شم دای په مرګ باندې قسم بلبی میں گونے تو و ظلب شب گونے تو کہ تو محبوب دل ربائے ستا شونډې ستا زلفان دا ستا په مینه باندې گوا کوما ستا صفاتونه ستا په مینه باندې ګوا کوم چې دې صفاتونو د وجنه زما ستا سره مینه ده لقسم سمانه ده شهادت دا قسم قسم په قران کې ډېر دی او زموږ د شيوخو ترزم داده چې قرآني پاک کې کم قسم راشي نه هغه په معنا شهادت سره اخلي لکه ول عصر ان الانسان لفی خسرین شاهد د زمانہ والعادیات شاهد دی هغه منډون کې اسونه وصفات شاهد دی سبتړون کې ملائک دا د سلورم قسم د قبیله نه دی په معنا شهادت سره او پنځم قسمه قسم هغه د پاره تبخیم د واقع راځي شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه په دې مان تصریح کړل د پارا تبخیم د واقع د دې لپاره جواب نه صرف د واقع لویواله ذکر کړي او دا قسم قسم په قران کې ډېر دي شهادت او تفخیم د واقع یو دلیل عقلی دویم دلیل نقلی دریم دلیل وحی او سلورم حلف په معنا شهادت او د پاره تفخیم نهما قیدا پدې کې احوال د خلکو بیانو کله چې تا قران بیان کو د بیان نرسو خلکو کې درې ډلې جوړي سوره حج یو ګورئ دو پنځو سمیات کې سوره حج دو پنځو سمیات کې نبی علیہ السلام به بیان وکړو خلکو کې بچا منله چا ونه منله نبی علیہ السلام به پریشانو الله پاک ول تسلی ورکړي مخه پکېږي حق پرس الله د سلی ور کوي د بیان کوي قران بیانې خلق نه مني اک دوکا یو سودانی چې هغه د مسلې سره جوړي د قران سره به جوړي نوربا ډیر کسانی محل کې به د قران خلافي سو بخکار خلافي خکار وې دا قران دې نه منو او سو په پټه خلافي په خپل باندې خو اقرار کړي چې دا قران دی او دا مسله توحید دا دا د پیدې شه دی خو په اړه باندې بداګه نه سکے مخالفي دا درې ډلې جوړيږي سورې حج 250 سمات کې وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي او نه دې لګلې موږ ستانه مخ کې رسول او نه نبی الا اذا تمنا مگر کله به چې بیان کو الق شیطان فی امنیته وسوسه به غرزول شیطان په مند بیان د دکی دای بیان کوي نه شیطان وسوسه غرزي د د بیان په وخت کې وسوسه غرزي دا مسله خو نه کړه قران دراشي ته ته قران بیانې دی ناسي نو چې ورځ راشي نه بلوز بیان راځي مړه دا سختی کوي او دې پنځپیرانو سره د وسوسو سدي بوجي دي دا خو د پتو بوجي دي په خلکو پتوې لګي دا شیطان واړي یو ورځ راشي تماشو کې بیا بلوز ناراضي یو ورځ راشي نو چې قران تکینی نړۍ مایل شي چیرې دا خدای الله کتاب دې ذکر غواړي دا غ مؤمن دی الله پاک و سر د خیر را ده کړو شیطان وسوسه ته الله درکې قران وی ګوره وسوسه شیطان چي فینسخ الله ما یلقی شیطان ثم یحکم الله آیاتی لری کې الله هغه وسوسه چې ورزولې شیطان او مضبوط کې الله خپل آیاتونه پسینه کې دا د مؤمن حال دی مؤمن لله وسوسه راشي وسوسه ته الله لرکی شبهه ته الله لرکی اړې پاک کی نو د قران سره جوړ شي د هدایت سره جوړ شي د توحید سره جوړ شي د منافق د پاره اوس وسه غنشي منافق یې مړه دا خو قران نو یا سي فزول خبرې کې بار خبرې کې پتوې لګي پیر بابا په قران کم زیر اغل نه وي سار بابا کم زیاده مولا لګیا سړیا په وخت کې پیر بابا کم زی سار بابا کم زیو او ری چې دا اولیاء کرام دا خدای اولیاء دشمن دی جدا وسوسه ولا سشي دا ولا غنش اغړې خس خاشي نو چې ظاهر کې میلاو شي نو دی با ستا صفت کوي یره خدا قران خې کتاب دی او قران باندې پنځ پیران پويږي بل څوک نه پويږي او ډېر خپل قران وای دا پنځ پیران خو چې پیش لاړ شي د بل سره وځي شي بیا با سکي بیا به خلاف کوي مړه د حق دشمنی ته ودرېږي کله واره می توپ کوي کله بل را می توپ کوي کله ښکار راشي لاس واچي کله کله ښکار راشي ردی بدی وای د په ښکار باندې مخالف شي مړه په دې قران دا د اصلاح طریقه نه ده او په دې باندې خو دا دې او دا دې قسمه قسم الزامات لګئی دا درې ډلې جوړیږي نو قران احوال ذکر کړي د درې وانو د نمنون کو د پاره منافق او کافر داغي احوال ذکر کړي قران سلور یو توي زجر او دیم تخفیف تخویب بیا دنیوي او اخروی او دریم لمبر ختم القلب دا سلور حالات د نافرمان دي زجر تخفیف دنیوی تخفیف اخروی ختم القلب او د مؤمنانو د پاره دغه حالات بیانې دغه حالات سری داغي حالت ده بشارت دنیوي بشارت اخروی او تسلی تسلی تشجیع او ربط القلب بشارت دنیوی بشارت اخروی تسلی تشجیع او ربط القلب دا سلور حالات چانی دا د منون کو دي د نه منونکو د پاره یو د زجر زجر ستوي زجر په لغت کې لیکيږي اتورد شړل زجر معنا اتورد هغه وی یستعملو فی الطرد تارتن و فی الصوت اخرى زجر واستم وی او زجر چې دینو برابر دی زجر واستم وی او زجر چې دینو شړل توم وی زجر په مختلفو طریقو باندې زورن ذکر کوي کله کله زجر ذکر کوي بالتکاسل عن الجهاد په جهاد کې سستی کوي نو قران ول زورن اور کوي لکه سورته انفال کې وګوره 43 نمبر آیات کې بالتکاسل عن الجهاد په سبب د دې چې خلاف کړي دا الله او رسول نه او مې یو شاقق الله او سوچ خلاف کې دا الله او رسول فین الله شذ العقاب او کله زجر ذکر کئ بے اتخاذ آل کتاب اولیاء یہود و نسوارو سر دوستی کئی نو قران ولا زور نه ور کوي لکه سوره مائده کې وګورئ 50 یاد کې یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء مؤمنانو یهود او نصارا دوستان مگر زوی او کله زجر ور کوي بی اتخاذ الدین لهوان دین ټوکه مگر زوی قران ټوکه مگر زوی خپل دین ته معمولی نظر باندې مګورې زور نه ور کوي سوره مائده او 50 سم کې مائده او 50 سم یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من سیا کسان چې نیولې دې ساسو دین لر ټوکا ولبا اول کفار اولیاء من سه کافر لر دوستان دا په دوستې باندې من سه دیو سره دوستانه مکوې دا دوستې قابل نه دي باتخاذ الذين باتخاذ الدين الهوا دین ټوکه مگر زوی کله کله زجر ورکه به ترک الانفاق مال نه لګوي لکه سورته انفال دو یا نمبر آیات کې زجر به ترک الانفاق نو تاسو لره دغه دوسې نه سنشتہ هغه سره و دوستی نه کوي چې هجرت نه کوي قرباني نه کوي نو هغه په دوسه سره منسي کله کله زجر ور کوي بالهوان فی طاعت الرسول د پیغمبر په تابعداري کې سستی کوي قران ول زور نه ور کوي سوره محمد او دو درشتم آیات کې بالهوان فی طاعت الرسول خبر او منی د پیغمبر عمل نه برباد وي سستی مکوئ درې درشتم آیات کلا زجر ذکر کئ منافق لا بے سزائن بالرسول پیغمبر پر ټوکی گئی مومنانو پر ټوکی گئی لکه سوره بقره سوال سم یاد بقره سوال سم یاد کله زجر ذکر کوي به کتمان الحق حق پټ کړل لکه بقره دریو سلوی ختم کې بقره دری سلوی ختم ولا تلبس الحق بالباطل زجر بالتلبیس هم شو وتکتم الحق وما پټوي حق زجر بالکتمان تلبیس سره هم زجر او کتمان سره هم زجر کله زجر ذکر کوي بنقض العهود دیو لوز ماته سوره مائده کې وګورئ بیا لسم یاد کې مائده بیا لسم لوز ماته فیما نغزی میثاقهم پسو دو ما تولو دیو لوز لرام لعناهم پلانت کړیو ما دیو زجر بن نقص کله زجر ذکر کړي کتاب او تاب اکل الحرام دیو حرام خوري سوره توبه کې وګورئ 34 سلو درشتم کې سوره توبه سلور درشتم یا ایو الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ایمان والو ډیر د مليانو د پیرانو نام خوري مال نه خلکو په غلطو طریقو ويسدون عن سبيل الله او بندې خلق د الله د کتاب نه زجر بالسد او زجر باكل الحرام کله زجر ذکر کوي بالمداهنت سستی مکوئ حق مپرې دی چې دا چا د لحاظ د وجنه حق پرې دی سورته نساء شپږ سلوختم کې سورۃ النساء شپږ سلوي ختم کې من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعن في الدين زجر ذکر کوي مشرکین لا په انکار د یوم الاخر جو د قیامت نه انکار کوي لکه سوره نمل کې وګوره یو یا کې سوره نمل یو یا کله زجر ذکر کوي بیبات غیر الله جو د غیر الله بندگی کوي سورۃ یونس اتلسم آیات کې ويعبدون من دون الله او بندې کې سوا د الله نه ما لا يضرهم ولا ينفعهم بندگی کې سوا د الله نه او کله زجر ذکر کئ بی اتباع الابا د مشرانو تابعین ناکارا ناکار خلق بس روان دي لکه سوره عرب کې وزرشتم آیات کې ویشتم آیات ادیشتم و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علی ابانا والله امرنا بیا کله چوکی بحیائی شرک وای مونتی من پدې مشرانو الله راته دا حکم کړی دی من ته الله ویل شرک وای دروغ وای الله امر بالفحشاء نه کوي کله زجر ذکر کئ بقتل اولاد مشرکین خپل بچی قتلای د غیر الله منختی تی ور کوي سورہ انام یو سل و درشتم کې قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفام بغیر علم توانیان دیا کسان چې مړې کړو خپل بچی په شرک آماده کړو بشیر چرګړ ورکړې دا پلان کې بابا له اوسه شکرانه پلان کې دلبار له اوسه یوصل ودرشتم انعام کلا زجر ذکر کئ بن نظر لغیر الله د غیر الله په نوم منخت ور کئ ګډ چله دربار تلیږي سورانام یوصل شپږ درشتم کې وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا وی ګرځولا په فصل کې او بډنګرو کې الله لیسا او بابا لیسا هم الله لور کوي هم پکې بابا لور کوي دوانه وګرځولې کلا زجر ذکر کوي بالمثال الله له مثال نه بیانای نافرمان وای دا قران بدل کا بل مسله به کې مونږ ته غدا نه منو کله زجر ذکر کئ په انکار د رسالت باندې په انکار د رسالت سورۃ یونس او اته درشتم کې ام یقولون افتراه قل فاتو بعشر سور مثلی مفتریات سورۃ یونس اته درشتم آیات ام یقولون ابتراه وای د ځان جوړ کړل دا قران نو تور ته وایا قل فاتو بس سورت مثله زئی پیش کې او سورت د دې قران بشانته چې دا ما ځان راخړلې نو تاسو یو صورت پیش کړئ فاتو بسورت من مثله یو صورت خو تاسو پیش کړئ دا شان سورې هود کې دیالسم یاد قل فاتو بعشر سور مثله لسورتون راوړی د پاره د ترغیب په تصدیق د داوا کې چې ګوره دا داو منه دا رښتینی منه دې طرف ترغبت پیدا کې کنه د عذابونو احساس د پاره الانذار الذي یذکرو للترغیب فی تصدیق الدعوه دا تخفیف په دوه قسمه ده یو ده تخفیف دنیوی شاول الله رحمت الله علیه د دین تعبیر کوي په تذکیر به ایام الله سره د تخیب دنیوی نه تعبیر کوي په تذکیر به ایام الله سره او دیم دې تخیب اخروی شاول الله سیب داغه نه تعبیر کوي په تذکیر بالموت تذکیر بالموت وما بعده یو تذکیر بیا ایام الله دیم تذکیر بالموت وما بعده نو کله کله قران تخفیف دنیوي ذکر کوي وګوره دا قومونه مې نیولیو هلاک کړی مې دا سه حال تاسو دې تاسو بونی سما لکه سوره مریم کې وګورئ اتن آیات کې سوره مریم اتنوي کې د خپې کشارې اوري مانی ولیو تخیب دنیوی ذکر کې قران دا شان سورته عنکبوت کې وګورئ سلوی ختم یاد کې سورہ عنکبوت او سلوی ختم یاد فکلن اخذنا بذنبه او هر یو نیول یو ما په سو د ګنا خپل هر یو ډله می نیول وا داغه د نافرمانی فوج دنیا کې فمنهم من ارسلنا علی حاسبا بعضی په دیو کې هغه او چې لګلیو ما باغی معنی کانی سوګ می په کانو اشتریو لکه قوم د لوط علی السلام په کانو اشتریو ومنهم من خذت الصيحه بعضی هغه چې نیولې واغې لره چغې په چغه مې هلاک کړو دنیا کې لکه قوم د شعیب علی السلام ومنهم من خسبنا به الارض او باز هغه دي چې ما منډل پزمکا قارون تو ګورا پزمکه منډلو او منهم من غرقنا او باز هغه دي چې ما ډوب کړل په بو قوم د نوح علی السلام او فرعونیان په بو ډوب کړو دنیا کې مې نیولنی دغه شان سورې ابراهيم کې وګورئ د الله سم یاد کې قران تخیب دنیوي ذکر کوي ابراهيم او د الله سم یاد کې ولنس کیننکم او سو تاسو لرا پزمکا جو کې پس د دیونا بیا لا کوم او تاسو دی په ځای پاتې کوم دنیا کې ول عذاب ور کوم دا دې عذاب دنیوي تخفیف دنیوي دا سه غنو جنو کې راځي دریم حال د منکرینو سره تخفیف او خروی بچ شئ ځان بچ کئ پراړو د ایمان فتقو ځان بچ کئ پراړو د ایمان دا هغه ورنا چې خشاک داغه د خلق او کانی دا سور دی چې خلق به کې سوځي او کانی به کې سوځي دا دا سور نه ځان بچ کئ یا لکه سورې دخان کې وګورئ تخیب اخروی درې سره احتمالات کې سوره دخان درې سلوي ختم کی یو درشتم آیات دخان درې سلوي ختم کی مینس کې عذاب د قبر دی عذاب برزخ د تخویب دنیوي اخری مینس کې عذاب برزخی دی قران پاک اثبات د عذاب برزخیم کوي من بور له قبر کې عذاب ورکو لکه وګورئ عذاب د قبر سوره مومنو شپږ سلو ختم آیات کې النار یورزون علی غدو عشیا او اور پیش کیږي او فرعونانو ته سبا بیگا النار یورزون علیها غدو عشیا اور پیش کولې بشي فرعونان اور ته سبا بیگا و یوم تقوم الساعه ادخل على فرعون اشد العذاب کله چې راشي قیامت او وی الله دنه کې فرعونیان څخه عذاب ته وګوره د قیامت نمخ کې با په اور باندې پیش کی د قیامت نمخ کې په اور څنګه پیش کی دا عذاب برزخی دی قبر کې بوله الله عذاب ورکړي عذاب برزخی دا معنا چې کم زه مستقر دي د ارواحو الته ول عذاب ورکول کی یا لکا سورې تور کې وګورئ وصل وختم کې سورې تور وصل وختم وان للذین ظلموا عذابا دون ذلک او د ظالمانو د پار آزاد مخکې لدینا وګوره مخکې د عذاب د آخرت نه عذاب دې کم عذاب دې دا قبر کې عذاب دې عذاب برزخی ظالمانو د پار عذاب دې دون ذالک مخکې لدینا ان راول یقینا عذاب ورشتا نو کو عذاب د دنیا چې واخلې نه عذاب د دنیا خو یقیني نه خپلې کله نه او کلام مصدر دی په ان چې دا عذاب د آخرت د عذاب نه مخ کې د یقیني دی دا کم عذاب دی برزخی عذاب دا شان ته الف لام سجده کې وګورئ الف لام میم سجده یوشتم آیات کې قبر کې ور الله عذاب ور کوي الف لام میم سجده کې وګوره حامیم سجده نو الف لام میم سجده کې یوشتمه سپارا سورې لقمان پسې د دنیا عذاب خامخا نه دی چاله چاله نه نو مراد تن عذاب د قبر دی او رسو مونږه والی پیش کو پدې چې مون په سیرینو دین مراد عذاب د قبر غسته عذاب برزخی سلورم حال د نافرمان سره ختم القلب لباندې مهر ولګي خو دې ختم القل نمخ کې درې حالت نور دي اول نافرمان شکو کی د شک نرسو بیا دې گمراه شي د گمراه کېدو نرسو بیا دې جګړه کوي حق کې نو سلورم لمبر په بیا مهر لګي شک زلال جدال لکه حامی مومن کو ورای دا داغه مراتب دي حامی مومن پنځه درس سم یاد کی حامی مومن سلورم لمبر په مور ولګي 15 درشتم کې کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار د قشان مهر لګي الله شګیو کوم نو گمراه شو نو جګړه وکړه په حق کې نو پړ باندې مور ولګي دو لې مور شو او سوره بقره کې بیا موږ د ختم تحقیق کوو دا سلورم حال د نافرمان دا سلور حالات یو زجر دیم تخفیف دنیوی او دریم تخفیف اخروی او ځای برزخی او سلورم ختم القلب الترغیب بذکر نعیم الدنیا والجنه ترغیب ورکول د دنیا او د جنت په خوشاله باندې لتصدیق الدعوا د پاره دو تصدیق د داوی چې دا دعوه دی اومني د دنیا خوشحالي ذکر کې د آخرت ذکر کې چې دا دعوه دې سکی تسلیم کې دا اومني دې تصدیق الدعوا ابن عربي هغه د بشارت تعریف په دې الفاظو کړل البشارت اخبار عن المحبوب بشاره ستوي الاخبار عن المحبوب د محبوب شینه خبر ورکول دا بشارت بیا په دوه قسمه ده او فیتبعون احسنه او روانیږي په امرو د قران اجتناب کې د نواهیو قران دغوی دین او امرو باندې اتباع کوي دیم شته حذف کړل ویجتنبون نواهی او د نواهیو نه ځان بچ کړي الذين يستمعون القران زیر چاله ده اخل کول ده چې قران ته وګی دي د قران په احکام باندې روانيږي بشارت دنیوي دغه شان سورې طلاق کې وګورئ درې میات کې سورې طلاق درې میات خوراک بولور کی داغه طرف نه چې ګمان کې نه او مې توکل الله فهو حسبه الله ول پور دې دا بشارت دنیوي الله بدل کا بشي دغه شان دي سوره سب کې وګورئ د لسم یاد کې سوره صفو د لسم یاد سوره صف حشر ممتحنه صف اتیشتاں پارا و اخرى تحبونا او نور نعمتونه دي خو خوې بتاسو نصر من الله او فتح قریب وبشر المؤمنین دا غ بشارت دنیوی دی نذیر اور کدی مومنان ولا دنیا کې بوله خوشاله ور کوما یا لکه سوره مائده کې وګوره شپږ شپې ته کې مائده شپږ شپې ته ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل کدی خلقو عملو کو په تورات عملو کو په انجیل قائم کو تورات انجیل عمل کې راوستو لا کلو من خوراک بکې دیو لاندې د خپونه خکتا زمکه نه بګیګانی خټو کیږي حاکمان او لاندې غلامان هغه به تابع شي اولاد به تابع شي دا بشارت دنیوي د دنیا خوشاله ورور کومه دا شان سورې فتح کې وګورئ اتلسم آیات کې سورې فتح اتلسم آیات بیا ترجمه کې تفصیل کوم بشارت دنیوی یا لکه سورۃ یونس کې وګورئ دوش په تکي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا الله په نیکانو بندګانو خوف او حزن نشتا دا غنو صورتونو کې راځي بشارت اخروی دغه شان د مؤمنانو لپاره بشارت برزخیم قران ذکر کړي لنګ څنګه چې د نافرمانو لپاره عذاب برزخیو دغه شان د مؤمنانو لپاره بشارت برزخی دی کم ځای کې چې دی روحونه دي ال تبدیو ته خوشحالي ملاويږي سوره ابراهيم وبشتم آیات کې سوره ابراهيم وبشتم آیات یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحیات الدنيا مضبوطه الله مؤمنان بالقول الثابت پاک لکوینا په دنیا کې وفي الاخرت او په قبر کې قبر کې چې سوال جواب دین اخلي نو توحید په وجه به الله کله کوي د دې لاندې تفسیر ابن کثیر نقل کړ دي د الاخرته نمبر سره قبر دی په قبر کې هم الله په دې کلکې او نورې حواله هم پیش کو بیا ترجمه کې دا غزا سره خوشحالي برزخی بشارت برزخی دا شانتی حامیم سجده کې وګورئ یو دیرش نمبر یاد کې حامیم سجده نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا من یو ملائک پورتوئی ساسو دوستان په ژوند دنیا کې دنیا کې منګه ساسو دوستانو ها ورپسې وفل اخرت او په اخرت کې من په اخرت کې هم تاسو دوستان یو دنیا کې هم اخرت کې هم د دې آیت په تشریح کې ابن کثیر نقل کړ دي نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره اے تقول ملائکۃ المؤمنین سلورم جلد 104 صفحه نو انسو منکم الوحشت فی القبور په قبر کې بساسو نه وحشت لري کو وین د نفخه فی السور او کله چې بشپېلې کې بوکې کیږي دوباره نو بیا هم ساسو ملګریو ونومنکم یوم الباس والنشور او د پورته کېدو په وخت بیا تاسو په امن ساتو ونو جاوزو بكم الصراط المستقيم او د صراط مستقيم نو تاسو سیر باسو الا جنات النعیم جنتونو ته نو دا څه شو قبر کې عمر کې تیا کو دنیا کې عمر ګری او قبر کې عمر ګری او سختو کې عمر ګری دا بشارت برزخی د مؤمنانو لپاره دریمو تسلی او تشجیع تسلی دا ویل کېږي ازاله السلوان ته تسلی سمانه ده ازاله السلوان غم زیل کول تسلی معنی سو ازاله السلوان تعزیه تعزیه سمانه تعزیه معنی غم لري کول تسلی او تعزیه مړي خواله لاړې دسی کلمات وای چې دا غم زیل کا صبر ول ورکه تسلی ول ورکه دا تعزیه ده لاس ورته کول په تعزیه کې شرعاً منقول نه دي غیبان نبی صلی الله علیه وسلم ورته کړلی خدا تعزیه په موقع باندې لاس ورته کول د شارین صاحبونو منقول نه دي تعزیه څه توي غم زایل کول د څه خبرو کا چې داغه غم زده غم زایل شي دا تعزیه ده زمان خلکو تعزیه سره جوړ کړل چې راوښ لاس پورته کو چې لکینی بیا بل لاس پورته کو نه چې پاسی بیا بل لاس درې پیر لاس پورته کې دا تعزیه ده دانشتا دا ریواج دی خلکو ځان لکې خودی صحت ته رسول له کو ورته چې لکه تعزیه دا طریقه نه خلک وسوي هغه مړي بس یو دعا د جاغیم ختم کړه او نه پنځیان وارث ختم کړو روسو مونږه والي پیش کو چې په تازیه کې لاس ورته کول صاحبون منقول نه دي احسن فتاوم نقل کړی دي او عزیز الفتاوم نقل کړی دي نو تسلی ستو وي ازاله السلوان غم زیل کول تازیه معنی غم زیل کول دا سه خبرو کا د غم زده په خوا کې چې داغه غم زیل شي شامی د تعزیه دغه تعریف کړل غفر الله میتک واحسن عزاک وعظم اجرک مړې دې الله وبخا صبر دل الله خپل درکا ثوابونه دل الله ډیر درکا چې په عربی نشي له چې په پښتو کې ورته وای کنه خبکیګه مو الله سبب او بخي الله تعالی تعالی ډیر خپل صبر درکې او الله تعالی دې غم په مقابله کې ډېر خولي ثوابونه اجرونه درکې دا خو یې لشي کنه بس دا الفاظ وې بیا به ګدان شي چې لاس پورته کو لاس پخته کو بس دا الفاظ باغ ته تسلی ورور کې روان بشي زیبا یو ځل چې تعزیه زلان دویم ځل بیا نه ښکارا کی شامی وای دویم ځل تعزیه مکروه ده زمون د خلکو خو جو ریواج دی کنه سار لاړ شي ماسپخین لاړ شي نو ماخام لاړ شي بیا چم غون خزر غونډي شي هغه ماخام دا نشته ریواج نه دا ریواج د شریعت خلاف دی شریعت کې د بدعات هم رد دی او شریعت کې د ریواج هم رد دی ریواج دی ته چې پاغي معاشره تنګي کې ثواب نه غني خو معاشره تنګي سو کو نو خلاصې نشته نو بیا وای چې خواله میرانه دغه ته ریواج وای لکه دا خې چې وبل کړی کنه وړه راوړه کوي دا ریواج دی سو کو نو بیا وګیله کې چې ما وروړې او مال رانه وړو دقه ته ریواج ویل کی شریعت کې د ریواجم پرې خودل نه څنګه چې بدعت پرې سو ریواجم پرې دی رسم ریواج دا پرې دی نه الله تعالی مؤمنان له تسلی ور کوي او تشجیع ویل کی کله کول وتا مؤمن الله کله کوي مړه دا تکلیفون راضی په دین کې اورې غبین چې خورین دغه سر داسې لشمه راضی بر برداشت پکې ولقد سوجا برسول من قبلکم یقینا ټوکی شوی په ډیرو پیغمبرانو پورې تا نمخ کې زما محبوبا دا ټوکی بتا فریواز نه کیږي دا خو چې چا د حق مسله بیان کړل نه خلکو پورې ټوکی کړلی دې زمانه کې هم توحید بیان کا خلک ته په ټوکی وکي اوري تا مسله نه بیان کړي دې د مسلې نه بیانول د سوی حکمت وي دا حکمت عملی دی لکه مداهنه ته مسله نه بیان د حکمت ته دا خو مداهنت ته سفیان سور رحمت الله علیه وی و اذا رایتم عالما کثیر الاصدقاء فعلموا انه ادهنا چې د مولا خیر خوان ډیرو کنه ارچې صفات کو یاره زبردست مولي سیب ده اړې خپل خپل خبرې کوي او د چاړه نه خپه کوي اورې کنه دا مداهین دی تا چې د حق مسله بیان کړن پیغمبرانو پر ټوکی شي تا پر وخله ټوکی کوي مخالفت پدې کوي معاشره کې کدو کا کسان به چا وسا سر موافقي او دا سی به چا وسا خلافي مخالفت بکې ټوکی بکې بشاړي بکې کله وای مړه دا خو ماسیان دي کله بدات د قران پیخې کوي اورې پنځپیران داسې قران وای کله وسوي کله وسوي دا وسنه نه ده الله خپل پیغمبر ته وای وما ارسلنا من نه لګلې ولقد سوجا برسول من قبلکم او ټوکې شوی په ډیرو پیغمبرانو پورې تا نه مخکې تا پورې بخله ټوکی کوي پیغمبرانو پورې ټوکی کړي پروا مکوا خبکی غمو تسلی ولا الله ور کوي دغه شان دي سورته عنکبوت کې وګورئ دې میات کې مؤمنان لاله تسلی ور کوي عنکبوت او دې میات عنکبوت هم دې میات کې ولقد فتن الذين من قبلهم احسب الناس ايتركوا يقول آمنا ګمان کوي خلک پرې بخو دې شي پدې وینا چې مونږ ایمان راوړلې وهم لا یفتنون پدې و امتحان نه راغلې ولقد فتن الذين من قبلهم امتحان مې راوسته او پاکستانو چې مخکې ولدیونه امتحان الله ولې راولي فليعلمن الله الذين صدقوا خامخا خکار کې الله کسان چې رښتیا رښتینی دي په داوود ایمان کې اپرشتیا چې ایمان وروړي مخکار شي هغه د سختې په وخت کې کلک شي ولعلم ان الكاذبين او خامخا کار کې الله دروغ جن هغه دروغ چې داوا کې الله کار کې غوړي رسو شي دا امتحانات الله راولي دې ته وي تسلی دغه شان قران تشجیع ذکر کئ لکه سوره طه کې د موسی عليه السلام واقع ذکر کئ د پاره تشجیع زما پیغمبر اکلک شاه موسی عليه السلام باندې تکالیف راغلی په پلان کې پیغمبر دا تکالیف راغلی پتا برازي اس پروا مکوا دته لکی تشجیم او سلورم لمبر ده ربط القلب دړه مضبوطیا څنګه چې د ختم القلب نمخ کې درې مراتبو دغه شان د ربط القلب نمخ کې هم درې مراتب دي یو انابت ته چې سړی کې حق طرف ته انابتي زدی نه دویم هدایت ته او دریم استقامت چې ده په مسله باندې کلکی سلورم لمبر ربط القلب نه لړ مضبوط کی ربط القلسمانه په دې سینه کې ول الله خوشحالي پیدا کی بس دل بیا دغه مسله خوشحالي ده دا درې مراتی تی مخ کی انابت هدایت لکه سورۃ رات کې او اشتم آیات کې یادی الیه مناناب یهدی الیه مناناب لار خې په طرف پل هغه چاته چې راګرځي الله تعالی یا لار خې په طرف د قران هغه چاته چې راګرځي الله تعالی یادی الیهم من اناب لار خی په طرف د قران هغه چاته چې راګرځي الله تعالی یادی الیه من اناب یو انابت او دویم هدایت او دریم سره استقامت حامیم سجده کې وګورئ درشتم یاد کې استقامت سورۃ انفال کې وګورئ جلسم یاد کې ولونو باندې ول الله رب تراولي سکینه خوشحالي ول الله ډکه واچي سورہ انفال یو لسم یاد کی دلته وی ولیر بیت علی قلوبکم او مضبوطواله راولي ساسو بړونو باندې ربط راولي سکینه رب ستوي السکینه علی قلوب المؤمنین مؤمنان ورونو کې الله سکینه پیدا کړي دا د ختم القلب مقابل دی کافرانو منافقانو د پاره ختم او د مؤمنانو د پاره ربط دی ربط القلب سوال سم آیات کاف ما ول پړونو باندې رب تر وسو وربتنا علی قلوبهم او مضبوط کړیو ما لونه داغي اصحاب الکاف لا لونه ما کلکنو دا شان چې قصص کیو ګورئ لسم آیات کې سورہ قصص لسم آیات کې ان کادت لتبدی بیم لولا ربطنا علی قلبیا کما نه اګل کړي لو د مور د موسی علی السلام دا سلور احوال د مؤمنانو شو بشارت دنیوي بشارت اخروی او بشارت برزخی او دریم نمبر تسلی تشریح او سلورم ربط القلب دا نهما عقبوا یو 10 منټه چې وقفو کو یو